د شریعت غږ راډیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د خلاصون لارې خبرونه د اسلامي امارت په مهال د شریعت غږ راډیو له لارې په مسلسله توګه نشر شوې او په یوه نه یوه ډول د اوریدونکو تر غوږونو رسېدلې وه نو دا چې عام المنفعه او د ډیرو اوریدونکو په زړونو کې ځای لري کټ مټ یې په هماغه شکل یو ځل بیا د شریعت غږ راډیو له لارې تاسو ته وړاندې کوو اوریدلو ته ستاسو پام را ګرځوو دا تاسو او دا د خلاصون لاره ده. د شریعت ږغ راډیو د خلاصون د لارې محترمو اوریدونکو! دا دی ستاسو د خوښۍ په هیله مو د اسلامي امارت ځلانده ستوري، پیاوړي عالم محترم الحاج مولوي صاحب عبدالعلي دیوبندي ته بلنه ورکړې تر څو سټوډیو ته تشریف راوړي او ستاسو محترمو اوریدونکو رالېږل شویو دیني پوښتنو ته ځوابونه ووايي. ښه مولوي صاحب که مو خوښه وي د سوالونو په ویلو به پیل وکړو. بله. محترم ورونه هر یو همایون، خلیل الله، حیات الله او نور محمد د کابل شاه بابا د عبدالقیوم د دکان څخه پوښتنه کوي چې د اول ځل لپاره کلمه شریفه چې پر عرش عظیم ولیکل شو د لومړي ځل لپاره د چا له طرفه ولوستل شو بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم حضرات حضرة رسول خدا جل وعلا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرمائي كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وای زه هم نبی او پیغمبر د طرفه د الله جل جلاله وم او په هغه عصر و زمان کې چې حضرت بابا آدم علیه السلام په مابین کې د اوبو او د خټو یعنی الله جل جلاله لا تکمل کړی نو او روح او حیات نور کړی نو دا هغه روحاني معامله ده چې د روحانیت په خاطر باندې حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام قدم دی نو اول هغه شخص د خدا جل جلاله په بندگانو کې چې همدغه کلمه طیبه ولوستل او یې فرمایل لا اله الا الله محمد رسول الله هغه چې ما لیدلی دي په کتاب کې هغه هم خیر البشر صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم یعنی الله جل جلاله په خپل مخلوق کې په ټولو مخلوقاتو کې که انسانان دي او که ملائکه علیهم السلام دي د حضرت رسول خدا علیه السلام په شان بل معزز بل دغسې محترم او دغسې ګران و الله جل جلاله ته الله پاک پیدا کړی نه دی او نه به هم پیدا کړي نو د روحانیت په خاطر رسول خدا علیه السلام مقدم دی تر حضرت بابا علیه السلام او تر حضرات انبیاء علیهم السلام نو اول هغه شخص چې همدغه کلمه طیبه وویله هغه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم والسلام